بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد نننی درس موږ د کلمې د لا اله الا کلمې مفهوم او معنا پېژندل دي دا به په ظاهر کې داسې که تاسې دا لفظ واورئ خاص دومره د لفظ اورېدلو سره چې د لا اله الا کلمې معنا او مفهوم نو دا به درته یو عادي خبره ښکاره شي چېرې د لا اله الا الله کلمې معنی او مفهوم دا خو موږ رالوی سوي یو په دې کې راغټ سوي یو مور او پلار راته ښودلې ده جومات کې ملایانو صاحبانو راته ښودلې ده نو په دې سره خو موږ اشنا یو دې بیانولو څه فایده به وي خو لږ وروسته دا خبره به موږ انشاءالله واضحه کړو چې دا لا اله الا الله کلمه دا هغه مفهوم باندې چې الله یې موږ نه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې موږ نه غواړي هغه مفهوم باندې که وپېژندلی شي نو بیا به سړی په دې خبره باندې پوه شي چې یاره څومره مونږ یې دې کلمې په مفهوم کې خطا وو څومره یې دې کلمې په معنا کې مونږ خطا وو نو اول خو دا چې دا کلمه د ټول دین بنیاد ده د ټول دین د بنیاد حیثیت لري لکه بخاري حدیث کې راغلي دي بني الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد په پنځو شیانو باندې کېښودل سوی ده شهادت الله اله الا الله د لا اله الا کلمې ګواهي ورکول او ان محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي ورکول اقام الصلاه د لمانځه پابندي کول او ایتاء الزکات زکات ورکول او حج او حج د بیت الله کول او صوم رمضان او د رمضان د میاشتې روزي نیول دې حدیث کې د اسلام مثال د یوې خیمې په شکل بیان شوی لکه څنګه چې خیمه یوه منځنۍ ستنه د ټولې خیمه په هغې ټینګوي هغه لري او څلور تنابونه لري نو دغه شان د اسلام بنیادي ستن لا اله الا د لا اله الا کلمې شهادت ده او څلور تنابونه دا څلور اعمال دي نو که چیرې د خیمې څلور واړه تنابونه وغورځېږي خو تر څو پورې چې دا منځنۍ ستنه ولاړه وي نو بیا هم دا خیمه ولاړه بلل کېدلی شي خو کله چې دا منځنی ستن هم ولوېږي نو که ټول تنابونه هم ولاړ نو بیا هم دا خیمه لوېدلې بلل کېدلی شي د اسلام دا ستنه دا ایمان ده ایمان ده صحیح عقیده ده صحیح توحید ده لا اله الا کلمې اقرار ده نو داسې تر څو پورې ولاړه وه که د خیمې ټول ګوټونه راغورځېږي نو خلک داسې نه وایي چې دا خیمه راغورځېدلې ده او که د خیمې ټول ګوډونه مې د منځه راغورځېدلي وي یا مې زړه ستن راغورځېدلي وي نو خیمه بیا په ځمکه باندې پرتې یو فرش خلک ورته ویلی شي خو څوک بیا خیمه نه ورته وایي نو دغسې که د لا لا اله الا الله کلمې کې د نقصان و دې کې فساد و نو دین به یې ټول راغورځېدلی وي نو دغسې دا کلمه څه لوازم لري او څه غوښتنې لري او په بعضې کارونو دا کلمه ماتېږي نو که چېرې دې کلمې سره چې څه لازم دي هغه دې ومنل او د کلمې غوښتنې دې پوره کړلې او هغه کارونه دې ځان وساته چې دا کلمې پرې باطلېږي او ماتېږي نو باقي ټول اعمال به دې فایده ورکوي انشاءالله او که چېرې دې کلمې سره چې څه لازم دي هغه دې ونه منل او د کلمې غوښتنې دې پوره نه کړلې او د هغو عقیدو او اعمالو او اقوالو نه د ځان وساته چې کلمه پرې باطلېږي او ماتېږي نو پاتې اعمال هر څومره چې ډېر شي نو بیا دې دې کس ته فایده نه ورکوي دا کلمه دا ټولو هغه کلماتو نه غوره کلمه ده چې الله جل شنه آدم علیه السلام حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټول پیغمبرانو ته ورکړی یعنې ټولو پیغمبرانو ته د آدم علیه السلام نه راپدې خوا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دې نه بهتره او غوره کلمه نه ده ورته ورکړې او دا داسې یو کلمه ده چې هر یو پیغمبر ته دا کلمه الله جل شنه ور ورکړې داسې یو پیغمبر نشته چې دا کلمه الله جل شنه ورته نه ورکړي د دې له وجې نه الله جل شنه ځمکې اسمانونه پیدا کړي دې کلمې له وجې نه پیغمبران یې رالیږلي کتابونه یې رالیږلي دي دا دومره عظیمه کلمه ده د دې کلمې جل وجې نه الله جل شنه جهاد قتل او قتال ټول صلح او جنګ ولا او برا الله جل شنه مشروع کړي دي دا داسې یو کلمه ده که اووم ځای کې اووه اسمانونه دې سره وتړل شي نو دا پې درنده شي دا دومره عظیم شان کلمه ده مونږ ته وړکی مفهوم ښکاري لا اله الا الله خو دومره ده چې تعلق هم ورسره کم ده د کم تعلق له وجې نه نو مونږ پوره دې سره اشنا نه یو د مکې مشرکان په دې خبر باندې ډېر ښه پوهېدل قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فجدي تقول دا كلمة دعوة الرجل لا اله الا الله یستکبرون دوی تکبر کې راسي چې دا دا خبره مونږ ته کې دا دې منلو ته مونږ تیار نه ویقولون ائنا لتارکو الهتنا لشاعر مجنون نو هوا په هوا باندې دوی دې کلمې نه دا مفهوم واخلي چې دا ټول معبودان دا ټول د اطاعت جینه دا ټول د عبادت جینه دا ټول درګاهونه دا ټول څوک چې مطیع لذاته وي چې هغه ذاتن د هغه تابعداري کېدلی شي محب لذاته وي محبوب لذاته وي نو دا ټول درګاهونه موږ نه پرېښودل غواړي نو دې ته تیار نه وو داسې یو کلمه ده چې دا کلمه دا کلمه غرونو کې هم دې یو کلمې صحیح مفهوم والا جای نه کېږي غرونو کې جنګېږي په غارونو کې جای نه کېږي زموږ یو ملګري هغه کوله کارګزاري بیانوله د یو کس هغه شهید سوی دی هغه کارګزاري بیانوله نو مونږ وایي یو هغه کې داسې هغه ډېر داسې سړی وي چې په هغه کې ښار کې وظیفه لرله نو بیا الله جل شانه ورته هدایت وکړو ډېرې غټې قربانۍ دې الله لپاره ورکړلې نو مونږ وایي داسې هغه کې وو مرکز هم په غره کې نو دې غره نه ویوتلو روان سلو نو مونږ ویلی شو چې سمڅو ته به لاړ شو کېدای شي شپې هغه واچوي چاپه واچوي نو د سمڅو ته به لاړ شو نو هغه ملګري ویلې چې ګوره ښارونو کې اوسېدلو نن آبادو کې اوسېدلو آباد یې پرېښودلې پورته ځنګلو ته راغللو ځنګلو کې اوسېدلو غارونو ته راغللو چې غارونو کې هم نه پرېږدي چېرته به ځو نو شهادت له وخته پورې که اسباب راسره کم وي تر څو شهیدان سوي نه وي بل طرف ته به نه ځو دوستانو دا داسې یو کلمه ده چې صحیح مفهوم سره تا واخیستله دا کلمه دې چې څنګه حق دغسې دې واخیستله دا کلمه نو دا به دې ځنګل کې هم بیا جای نه کېږي بیا به خپلو پردي ټول درته یو وي بیا به تا سره څوک یو ځای کېدلی نه شي د تا هر یو ناسته پاسته به د خلکو د خطر ذریعه ګرځېږي خلکو ته به خطر د تا په ناسته ولاړېدو کې ښکارېږي سید قطب رحمه الله باره کې راځي هغه چې کله مصر په هوتیانو هغه کړی بندي کړی نو اخر دا چې ده ته یې ویلې چې خپل مقصد نه واوړه چې کوم حق دعوت دې شروع کړی دا پرېږده هغه ورته ویلې چې دا نشي کېدلی نو آخر فیصله یې پیدا وکړه چې دا باید اعدام سي وجه دا ده چې دا خپل دعوت نه پرېږدي نو چې کله د اعدام هغه دی راوست کړۍ ته یې راوست نو کړۍ غاړې ته ور واچوله اوس نږدې چې اوس هغه ترې وغورځوي مېز ترې وغورځوي او راځوړند پاتې شي نو په دې وخت کې یو درباري ملا ورته راغی او درباري ملا ورته ویلې ویې سید قطب داسې کار وکړه چې دا که اخري وخت دی ده او مړ کېږي زیاتې نور کلمه ووایه لا اله الا الله ووایه چې په ایمان باندې مرګ درته راسي نو سید قطب رحمه الله ورته هغه څه مسکی څه وای افسوس دا څنګه کلمه ده وایي دا څنګه کلمه ده چې موږ یې دار ته راوستلو او ته په دې کلمې باندې خوراک کوي خپله خېټه پرې ساتې دا څنګه کلمه ده نو دوستانو یې دې کلمې دې نه پېژندلو په وجه باندې بعضې خلک خوراکونه پرې کوي مزې پرې کوي او کوم کسان دې کلمې دوست دښمنان دي د هغو غېږې کې پراته دي او چا چې صحیح مفهوم پېژندلی دی نه غر ورته جای ورکوي نه سم ورته جای ورکوي نه خپل ورته جای ورکوي نه ورته پردي جای ورکوي له هر غونې نه هم ډارېږي بوټي نه هم ډارېږي دستانو یو لوی مفهوم په دې کلمه کې پروت ده لږ وروسته به راځي انشاءالله تعالی خو سره له دې نه چې دا کلمه دومره هغه ده لوی فضیلت ولا ده دومره لوی وزن والا کلمه ده خو دومره بله داسې یوه کلمه نسته بل یو داسې حکم نسته چې هغې باره کښې دومره کوتاهي سویلې کښې دې باره کښې سوې ده څومره چې دې دې په باره کښې باطل تاویلات سوي دي څومره تحریف په دې کلمه کښې سوی ده په بله یو کلمه کښې نه ده سوی خو د افسوس خبره دا ده چې دا تعویلات دا تحریفات چا پرې کړي دي دا کافرو نه دي کړي دا کسان چې دې کلمې اهل ځان ګڼي هغوی دا تعویلات د باطل تعویلات دا تحریفات کړي دي په دې کلمه کې کلمه یې داسې معرفي کړې ده خلکو ته که چېرې کلمه دې لفظا ولوستله نو بغیر له دې نه چې ته یې معنی وپېژنې دلالات یې وپېژنې دا کلمه کوم څه طرف ته لارښوونې کوي مقاصد یې وپېژنې د دې کلمې لوازم وپېژنې غوښتنې یې وپېژنې نواقص یې وپېژنې مبطلات یې وپېژنې خپل ټول ژوند د دې د غوښتنو موافق جوړ کړې نو دومره دی تا تا لپاره وایي دا کافي ده چې بس دومره خاص لفظونه یې وایه او داسې معرفي کړی درته چې دا خاص الفاظ دي د ذکر په وخت او تلاوت په وخت کې برکت ترې اخیستل کېږي نو ته به دا کس ویني که نه چې قرآن کریم له خولې چپ چپ دواړه چپوي به په یوه سترګه او بله سترګه باندې به یې لګوي دا کلمه چې کله یاده کړي شي نو ګوتې به راواخلي په سترګو باندې به هغه کړي سترګو باندې به یې ولګوي د ګوتو سورونه به چپ کړي دین یې دا خپله حصه هم دا راخیستې ده بس خاص د کلمې الفاظ وایي دې تاسو په نامه مسلمانانو دا کلمه خلکو ته داسې معرفي کړې دی چې دا کلمه دې یو یو وارم ولوستله بیا که دې هر چا اطاعت کوي که دې هر چا عبادت کوي چا نه چې الله جوړوي چاته چې فیصلې ورولې چاته چې سجدې کوي کوم دربار ته چې حاجتونو په وخت کې توجه کوي کفر که په طاغوت کوي که طاغوت په غېږ کې لوبېږي بېغمه ګرځه ولې چې کلمه دې ویلې ده نو کلمې ته هغه کړی ده که نه کلمې باندې تکلم کړی ده نتیجه دا سوله چې هر چا خپل دین نه دومره ذمه داري وګڼله چې یو وارې بس دا کلمه باندې تلفظ وکړه نور هر هر څه کوي نو زندیق هم دا کلمه وایي منافق هم وایي طاغوت هم وایي علماني هم وایي شیعه هم وایي مشرکان هم وایي د قبرونو پرستان ټول دا کلمه وایي نو کله چې یو حق داعي راولېږي دوی د ایمان او د اسلام د صحت په باره کې خبرې کوي چې ګوره دې باندې ایمان ته ضرر رسېږي دې باندې ایمان خرابېږي او یا د بعضې خلکو کارونو ته کفر وایي ګوره دا د کفر کار ده دې باندې سړی کافر کېږي د کفر کار ده دا مه کوه یا د بعضې عامو خلکو تکفیر وکړي داسې وایي ګوره یو څه کافرو سره دوستانه کوي کافر په مقابل کې خپل سر ډال کړی وي کافر ته هېڅ نه پرېږدي چې کافر پسې ولېږي خپله سینه ورته ډال کړې وي د مسلمانو هغه ورته ورښيي جاسوسي ورته کوي د مسلمانانو د اسلام دین د ختمولو په خاطر باندې چې کافر په کومو ارادو راغلي دي د هغو ارادو لپاره دوی لبیک ورته وایي چې هغه ارادې پوره کړي تاسې د دې لپاره موږ تاسې دفاع کوو موږ تاسې سترګې یو چې چېرته تاسې غواړئ موږ تاسې هلته رسوو چې کوم مقصد د اسلام د ختمولو په خاطر باندې تاسې پوره کول وي هغه موږ درته پوره کوو دوی چې داسې تور دوی چې ګوره دې باندې کافر کېږي داسې دې کارونو باندې سړی کافر کېږي یا دې اعیانو تکفیر وکړي چې دا پلانکی کس چې خو حجت هم پرې قایم شوی ده، ښه په ښکاره کفر بواح، شرک بواح کې هغه شوی ده، اخته شوی ده. وروسته د ثبوت د شرطونو نه یې، د اعیانو تکفیر د شرطونو د ثبوت نه وروسته، د موانعو د انتفاء نه وروسته، د اهل سنت والجماعت د اصولو موافق، نو سمدستي به د حق پرسته داعي ته به دوی تکفیري وایي، خوارج به ورته وایي، تنګ نظری به ورته وایي، کم علمه، د فقه الواقع نه به یې ناخبره ګڼي، د فقه الواقع باندې به یې نه پوهېږي. لوېدلي وژني دوستانو مخکې له دې نه چې موږ د کلمې مفهوم بیان کړو بعضې شبهات د هغو باطل پرستو چې تاسو په نامه مسلمانان دي او خلکو دې دا کلمه داسې معرفي کړې ده چې بس تاسې ټوله ذمه داري له دین نه هم دا ده چې بس کلمه وایي دې یو خلکو یې دین غم ورسره نشته د اخرت غم یې ورسره نشته جنت غم یې ورسره نشته د ایمان د ختمېدو د کفر د داخلېدو غم یې ورسره نشته ده نو د هغو خلکو بعضې شبهات دي چې هغه شبهاتو جوابونه مونږ انشاءالله کوو خو د شبهاتو نه مخکې یو څو مقدماتي خبرې واورئ اوله دا لکه څنګه چې ظاهرا یو کس هم مؤمن او هم کافر نشي کېدلی چې سړی دی هم مؤمن یا هم کافر وي کله چې زړه ته کفر داخل شي نو ایمان ترې وځي بیا تر څو چې کفر او شرک له زړه نه وي وتلی نو ایمان نه ورداخلېږي د ظاهر او د باطن یو قسم تلازم ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب د انسان په بدن کې د غوښې یوه ټوټه داسې ده اذا صلحت کله چې دا صالحه سوله صلحت جسد کله نو ټول بدن صالح کېږي و اذا فسادت فساد الجسد کله کله چې دا ټوټه فاسد ټول بدن فاسدېږي نو چې باطن کې ایمان نه و ظاهر کې ایمان نسبت کېدلی باطن کې چې ایمان و نو ظاهر کې به هم ایمان موجود وي نو که په ظاهر کې کفر وي زړه کې به هم کفر وي او که په زړه کې کفر وي نو په ظاهر کې به هم کفر وي نو دا یوه خبره نو دا یې دې له وجې نه دا خبره موږ بیانو چې دا یې د باطل پرستو دا دعوه ده هغوی وایي چې ګوره موږ اګر که د کفر کارونه کوو د کفر په کارونو کې ورخته یو منافقت کارونه کوو زندقت کې ورخته یو ارتداد کې ونه وخیسو وایي موږ زړونو کې ایمان موجوده اګر که موږ په شرک ساحر کې مبتلا یو خو زموږ په زړه کې ایمان موجود ده نو د دې مقدمې په بنیاد موږ ورته وایو څوک چې په ظاهر کې کافر او په باطن کې هم کافر وي داسې نشي کېدای چې په ظاهر دی تا ته شریعت کافر وایي او په باطن کې دی تا ایمان موجود وي تا ته هغه ویل کېدلی شي مؤمن ویل کېدلی شي بلکې په باطن کې هم ته کافر حسابېږي دویمه کله چې د حکم باره کې موږ بحث کوو نو ګوره د ټولو نصوصو مراعات به کېدلی شي داسې نه چې بعضې نصوص به کاروی او بعضی نصوص یعنی حکم به ترې معلوموی او بعضی نصوص به مهمل پرېږدی حکم چې نصوصو نه راباسې یعنی شرعي دلیل نصوص معنا شرعي دلیل که د قرآن کریم آیاتونه وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وي نو ټول نصوصو ته به ګوري ټول نصوصو نه به دغه راخلي مسله راخلي نو داسې بنه کې چې بعضې نصوص راواخلي اعمال ورته ورکړي هغو باندې عمل وکړي هغوی نه مسله راوباسي او بعضې نصوص محمل پرېږدي ځکه کله یو نص مطلق راغلی وي نو بل نس یې تخصیص کړی وي او تقید یې کړی وي یو نس هغه راغلی مجمل راغلی وي بل نس یې تفسیر کړی وي یو نس خفي وي بل نس یې توجیه کړی وي نو څوک چې دا کارونه کوي نو دې کس د علم غل ویل کېدلی شي علم غل دې ته ویل کېدلی شي بله مقدمه د ټولو علماو په نس باندې متفق علیه قاعده ده چې متشابه نصوص به محکم نصوص ته ورګرځولی شي قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکم منه آیات محکمات خاص الله غزاد ده چې هغه قرآن کریم نازل کړی ده بعضې د قرآن کریم ایتونو نه محکم محکم مضمون والا دي یعنې ښکاره مراد والا دي بلکل خفا نسته در کې بغیر له دې نه چې کوم تعویل ته ضرورت وي بغیر له دې نه چې کومه شبهه مخې ته راشي نو داسې مراد والا ایتونه دي هن ام الکتاب چې د اصل د کتاب دی یعنې ټول نصوص به د ټولو نصوصو مرجع بیا همدا وي دې ته بېرته را واپس کېدلی شي د ټولو نصوصو رجع به دې ته کېدلی شي و اخر متشابهات موافق یې معنا کوي یا دا چې علم یې الله جل جلاله ته ورحواله کوي او کږو زړونو والا خلک هغه محکم نصوص پرېږدي د متشابه نصوصو څخه چي یا د محکمو نصوصو معنا هم د متشابهو ته ورګرځوي نو د څه لپاره ابتغاء الفتنه دی هغه کومه باطله عقیده هغه کوم باطل نظریه چې د خپل ذهن کې نیولې یا پلار او نیکي رسم رواج نه ورته پاتې ده نو هغه عقیده پرې ثابتوي ابتغاء تاویل یا هغه مراد یې پیدا کوي مطلب یې لټول غواړي چې هغه مراد یې الله ستر د هغه پټ ساتلی بندګان هغه یې لټول غواړي نو لکه ورسته نو چې ودا کې به مونږ پوره دا انشاءالله واضح کو دی ورسنو بحث کې مونږ دا خبر پوره واضح کی څلورمه خبره ده چې جنت ته به دا خبر باندې ځان پوهیږي چې جنت ته به یوازې مؤمن داخليږي مؤمن موحد به داخلي اگر که ډیر ګناهګار وي خو بیا به هم جنت ته داخليږي حدیث کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم رجنته وفرمایل ای د خطاب زوی لاړ شه په خلکو کې دا اعلان وکړه چې انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون جنت ته به نه داخلېږي مګر مؤمنان مؤمنان نه بغیر بل څوک جنت ته نشي داخلېدلی مؤمنان موحدین نه او بل حدیث کې دي چې اعطیت الشفاعة ما ته شفاعت راکړې سوی ده شفاعت حق راکړې سوی ده وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا دا به هغه چا ته رسېږي هغه چا ته رسېدونکی دی چې هغه الله سره شرک نو که الله سره چا شرک کاوه یا مرتد سوی یا کافر و نو دی ګوره جنت ته نشي داخلېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نه دی برخمن کېدلی شي پنځمه خبره ده چې کوم نصوص چې مجمل راغلي دي هغه هغه نصوص ته ورګرځولی شي چې په هغو کې یې د مجملو نصوصو تفسیر سوی وي ګوره بعضې نصوص مجمل وي نو معنا یې ته نشې کولی تر څو پورې چې هغه تفسیري نصوص چې کومو کې تفسیر راغلی وي نو هغو نصوصو ته تا د مجمل نصوص ور حواله کړي نه وي نو اوس دې هغه نه مقدمې نه وروسته به مونږ بیان کو چې دې باطل پرستو څنګه طریقه باندې دې کلمې صحیح مفهوم خلکو نه پټ کړی دا او خلکو دې چې دی که نه په ظاهر یې کېده چې دوی په سترګې باندې پردې ور اچولي دي نس ورته پېښ چې ګوره دې حدیث کې داسې راغلي دي ګوره دې حدیث کې داسې راغلي دي نو هغه خلک یې خیرخواه ګڼي چې څه دا خو دې مونږ مولي صاحب دی دې مونږ شیخ صاحب دی مونږ بزرګ صاحب ده حالین کې ایمان ترې کې د ایمان غل وي د دې د کفر غل وي خپل مادي مفادو په خاطر باندې چې زما مفاد خوندي وي زما کفر پټ وي له خلکو نه نو راسه نور خلک دې په دې کفر کې پراته وي که نه لکه حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه څوک چې لا اله الا الله وي نو دا سړی به جنت ته داخل شي او بل حدیث کې راځي من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نو حرم الله عليه النار چا چې د لا اله الا الله ګواهي ورکړه او د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي ورکړله نو الله جل شانه په ده باندې جهنم حرام کړی ده نو ګوره لا اله الا چې کله چا ویلې جنت ته به ځي بل حدیث کې راځي چې ور په دې کس باندې حرام سوی ده نو ګوره دې دې نصوص ته که ته ظاهر کې وګورې نو دې نه داسې فهمېږي چې ګوره که چا هر قسم کارونه کول چې لا اله الا الله یې ویلې وه نو جنت ته به ځي او جهنم په دې باندې حرامېږي نو که دا موږ مجمل دا نصوص راواخلو داسې اجمالي طور باندې موږ عمل پرې وکړو نو ګوره خطا کېږو بیا نو له دې له وجې نه دا نصوص به موږ نور هغو نصوص ده چې هغې کې د دې نصوص تفسیر راغلی هغو ته بیا راپس کړو لکه حدیث کې راځي بخاري حدیث ده من قال لا اله الا الله وكفر, وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله چا چې لا اله الا الله ویلې او الله نه بغیر چې د چا بندګي کېدلی شي په هغه باندې کفر وکړو نو د مال او وینه او په امن باندې او حساب الله جل شانه سره ده نو ګوره او وکفر بما يعبد من دون الله الله نو چې چا باندې کې چې هغه باندې کفر وکړ ګوره نو چې الله نه بغیر چې چا باندې کې چې هغه باندې کفر نه وکړي اگر کله اله الا دی نو ګوره نجات نشي مند کولای دی حدیث مطلب دا ده مسلم حدیث کې راځي من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه څوک چې مړ شو دی په دې خبره باندې پوهېدلی چې نسته د بل حقدار دی منې غیر د الله تعالی نه دخل الجنه دا سړی جنت ته داخل شي نو ګوره چې لا اله الا الله صحیح مفهوم صحیح معنا دی نه وه زده کړې نو جنت ته نه شي داخلېدلی اګر که لا اله الا الله وایي ځکه دې نسبت څنګه معنا کې من مات وهو يعلم یعنې مرګ په وخت کې ته په دې خبره باندې پوهېدلی بل حدیث کې راځي من ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار هیڅوک داسې نشته چې هغه د دې خبرې ګواهي ورکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه د زړه په تصدیق سره یعنې زړه یې په دې خبر باندې رښتونه یو نو الا حرمه الله على النار مگر الله جل شنه به پور باندې حرام کی بل حدیث کې داسې راځي ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه داسې هیڅوک نشته د بندګانو نه چې هغه لا اله الا الله وي بیا په دې حالت کې ورته مرګ راسي مګر جنت ته به داخل شي ګورئ ثم مات على ذلك ویلې نو مات علی ذلک مرګ په دې کلمه باندې راتلل دا چې دی که نه د متقیانو خلکو ملا دې خبرې ویره دې خبرې ویرې ماتې کړې وي چې یارې مونږ به خاتمه په څه تېرېږي نو ته چې اګر کلمه دې لا اله الله ویلې خو ګوره مرګ پورې به دې کلمې کوم مقصد دی دې کلمې چې کوم مفهوم ده په دې باندې به ژوند تېروې نو که دې موافق د څو نه و تېر کړی مرګ د په کلمې نه بخیا راخی نو بیا دا ولینې شهادت ګوره تا ته فایده نه کوي بل استدلال په حدیث البطاقه باندې کېږي چې مشهور دی حدیث البطاقه باندې هغې کې داسې راځي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق الله یقینا الله جل شانه به د ما له امت نه کس چې راځان دی کې راځان دی کې د ټولو خلکو مخکې بیا ځان ته راولي نو الله به ورسره خبرې شروع کړي یوم القیامت په ورځ قیامت باندې نو فینشر علیه تسعة و تسعین سجلا نو الله جل شنو ورته نه نوي دفترونه راخلاصي نه نوي دفترونه ورته الله جل شنو راخلاصي نو نه نوي دفترونه دفتر یعنی لوی کتاب نوی کتاب غټ کتاب اے ما لیکونکو ملکو چې تا په اوږو باندې به ناست یهود تا باندې ظلم کړی یقول لا یا رب نو دا سړی به ورته چې ای رب نه بلکل یې نه ده کړی فیقول افلک عذر الله جل شانه ورته فرمایي تا لپاره څه عذر شته فیقول لا یا رب نه ورته چې نه نه بلکل یا رب نه نشته عذر فیقول بلا ان لک عندنا حسنه هو دومره ده چې تا مسرې ونی چې څه ده وانه ګوره دا خبره مو اوره چې لا ظلم علیک اليوم چې نن ورځ بلکل ظلمونه نشته او حضور وزنک اې د خپل وزن دی وسره هغه کاره پیش کا فیقول دی ورته یا رب ما هذه البطاقه دا دا ما هذه البطاقه دا دا کاغذ به څه فائدہ ورکړي وما هذه السجلات او دا کاغذونه تو ګوره دا دا دومره کتابونه تو ګوره دا به دې په مقابل کې چی شي دا وړه کوي خط فقال نو الله ورته فانك لا ظلم لا تظلم تا باندې هیڅ کله ظلم نشي کېدلی قال نو نو حدیث کې راځي فتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتو د غصې جلاتو دا کتابونه مې کې خدای شي فی کفتن په یو هغه کې طرف دې تل کې ول بتواقه فی کفتن او دا کاغذ بل کې تل کې خدای شي فتوا شت سجلاتو نو دا ټول کتابونه مې سپکسي لاندې برکات شي وثقلت البطاقه او دا کاغذ بدرون شي ولا تثقل مع اسم الله شيئا او د الله د نوم سره هیڅ شی درون نشي ختلی چې الله جل جلاله نوم د یو طرف ته د نور شیان په درانده وخیږي نو دې حدیث کې دې حدیث نه اوس داسې معلومېږي چې ګوره دا دومره غټ ګناهونه یې دلې دفترونه یې دلې ګناهونه ډک سوي دي او بیا خاص لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمې اقرار یې کړی او بجیتي نجات ورته حاصل سوی ده نو ته ولې خلکو باندې چې د هغه را دنیا راتنګې دومره چې ده که نه دا ټاپه دي کفر د سره په خلکو باندې لګې نو دا ګوره یوه ښه نسته متشابه نسته همدې نس نه دومره په ظاهر کې معلوم یې حالانکې محکمو نصوصو کې داسې راغلي نو ګوره دا درېیمې مقدمې ته بېرته لاړ شه چې ګوره متشابه نصوص به چېرته مخه کې ورواپس کړي محکم نصوصو ته محکم نصوص کې خو داسې راغلي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله جل شانه نه بخي چې الله سره دې شریک جوړ کړی شي او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او دینه کته چې څومره ګناهونه مې الله جل شانه چا لپاره چې غواړي ورته بخي نو ګور یو ګناه بل نه بخي شرک نه بخي دې نه کته چې څومره ګناهونه انشاءالله پاتې شي خوښه شي وبې بخي نو ګوره چې شرک نه بخي او دلته وایي چې هغه د دومره غټ ګناهونه به کتابونه به دې ګناهونه وي نو هغې کې مطلب دا دی چې هغې کتابونه کې به شرک او کفر نه وي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې چې الله سره چا شرک وکړو نو د باندې الله جنت حرام کړی دا نو څنګه به دې کتابونو کې د شرک موندل کېدلی شي نو دې کتابونو کې به شرک نه وي کفر به نه وي ارتداد ګناه به نه وي ده د ټولو انبیاء کرام باره کې الله جل شانه فرمایي ولو اشرکو لحبط عنهم ما کانوا یعملون یې که د مشرکانو هم شرک کړی وای الله به ټول عملونه برباد کړي وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک خطاب کوي لئن اشرکت که چیرې پیغمبر اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي لئن اشرکت که چیرې تا شرک وکړو لا یحبطن عملک الله به دې عمل برباد کړي ته کونن من الخاسرین ته به له تاوانیانو نه شي او بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وایي موږ به قصد وکړو هغه عملونه ته چې دوی کړي دي نو الله وایي دوړې باد کړی شي لکه لاس کې چې خاوره واچوي پورته ورکړي نو داسې لکه دوړې چې باد کړی شي څنګه چې دې و حیثیت نه وي جسم نه وي نو دغسې به الله جل جلاله دوی اعمالو ته جسم ورنکړي ختم نه کړي دریم دلیل چې دوی نشي هغه دا ده حدیث کې راځي بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکات والحج وصوم رمضان و اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې خدای سوی ده لا اله الا الله او محمد رسول الله صلی الله علیه اقرار کول او د مانځه پابندي کول زکات ورکول او حج کول او د رمضان روزه نیول نو ګوره دې حدیث کې راځي چې اسلام بنیاد په دې خبرو باندې خدای سوی ده نو ګورئ اسلام بنیاد په لا اله الا الله ده دا منځنۍ ستن ده نو چې لا اله الا الله یې سړي ویلې نو بنیاد منځنۍ ستنه یې د یهو ودرېدل د ایمان ودرېدل نو تا ایمان خو مات نه سه نو ته ایمان کې نقصان راځي نو بیا ولې خلک چې د که نه په نور هغه باندې په دې اعمالو باندې خلک هغه کوي تاسې کافر کوئ نو ګوره ځکه یې ده خو بنیادي ستنه د اسلام دا ولاړه ده کېدای شي بنیادي ستنه د اسلام ولاړي نو دی کفر کې چېرته ورغی کېدلی شي چېرته مرتد کېدلی شي نو که هم څومره هر قسم عقید ساتي هر قسم اقوال او اعمال ترې صادرېږي دی د ایمان اسلام ستنه ولاړ دی نو دی نه کافر کېږي نو دا هم یو متشابه نسته نور تفصیل نور څه کې داسې راځي بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ګوره دې نس کې راځي د حدیث کې د اسلام بنیاد پنځو شیانو باندې ښودل شوی دی على ان يعبد الله اول دا چې د یوازې د الله جل شنو بندګي وکړی شي ویکفر بما دونهم او الله نه بخیر دي د هر چا په بندګي باندې کفر وکړی شي على ان يعبد ان يعبد الله او يكفر بما دونه الله جل شنو دی واجب بندي وکړي شي او الله نه بغیر چې څومره دی غوښمن کفر وکړي شي و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البيت او د نوم سره باندې زکات زکات ورکړي او حج د بیت الله او د رمضان روزي روزي نشي نو دغه باندې اسلام بنیاد خدای سره نو ګور هغه تشریح وکړه شهادت شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نه دلته تشریح ده على ان يعبد الله ويكفر بما دونه بل وی کې سره جی بنی الاسلام على خمس اسلام بنیاد بنزو شانو باندې خدای سره على ان يوحد الله اول داسي الله به یوازې غني په بندګۍ کې په افعالو کې په اقوالو په افعالو کې په صفاتو کې په ذات کې په حقوقو کې د ټولو کې به الله جل جلاله په حکم تشریح کې به یوازې ګڼي په اقام صلات او په د لمانځه په پابندۍ باندې دین ستنه ولاړه ده او په زکات ورکولو باندې د روزي د رمضان نیولو باندې په حج بیت الله باندې ګوره دین سي که تاسو که فکر وکړئ که نه تاسو به دا خبره معلومه سي چې دا چا چې دې نصوصونه هغه کړي دا کوم استدلالات کړي نو دا ډېر په جهل باندې او دا ډیر په دین سره په بیوفای باندې اخلي بنا دي نو دې وجه نه دوستانو ضروري مسله دا ده چې موږ د کلمې په صحیح مفهوم باندې پوه شو نو ګوره تاسو ته خبره ده چې هغه ذهن ته رانشي چې ګوره دا صحیح مفهوم دا څنګه موږ ته بیانوي ولې دا مخکې نه ده بیان سوی نه دوستانو دین دې مطلب دا نه چې مخکې بیان سوی نه دی یا به چا علماو بیان کړی نه وي چې دین دا الله جل شانه په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده د الله کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته چې صحیح رجوع وکړي صحیح ځان پرې پوه کړي نو هلته به چې ده که نه نجات موندي کړي دا د تلاوت لپاره الله یوازې نه ده رالیږلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یوازې د علماو لپاره چې د حدیث کې نشي پرې ورتېر شي دې لپاره نه ده رالیږلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول سیرت دا ټول ژوند دی دې لپاره الله نه ده رالیږلی چې بس خاص سړی یې کیسو په شکل باندې وایي دا دوستان یو عملی ژوند ده یو عملی لاره ده ته به د الله د کتاب نه د رسول الله صلی الله وسلم د سیرت نه د رسول الله صلی الله وسلم د حدیثو نه لار اخلې نو دا ډېر وروسته به انشاءالله راسي مونږ افراط نه انشاءالله د مونږ درسونه به ډېر لرې وي تفرید نه به د مونږ انشاءالله درسونه ډېر لرې وي غلو نه به ډېر لرې وي چې مونږ د داسې اصول د مونږ بیانو یا داسې اصول طرف د خلکو دعوت ورکوو یا داسې اصولو په بنا د مونږ تکفیر کوو چې هغه د اهل سنت والجماعت پخواني اصول نه یو داسې ما ته ترې ناخبرې دي اهل سنت والجماعت دي اصولونه نو خامخا به تا ته اشتباه راځي چې یاره دا مسله ما نه ده اورېدلې نه ته چې ترې ناخبرې نو دا مسله به دې ذهن درته راځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين